واللام فيه للجنس غرض د علام موصوف ومن الناس کې په الف لام کې بحث ته چې د الف لام کوم الف لام دی نو دې کې دوه راي وای او د الناس نرستو من یقول کی کلمه د من راغل په دې کې وای دوه احتمال دي اول احتمال په الف لام کې دارې چې دارې د پاره چې جنس نو هر کله چې د الف لام د پاره د جنس شي نو ومن موصوفه دا کلمه د من به بیا څه شي موصوف ومن الناس جنس خلق من یقول دا من به الذی په معنا نه دا بیا من موصوفی دا به من څه شي دا من موصوفه زکه د اذلا عهد زکه د وړاندې نه عهد نشته نو دا بیا کم معنی من موصوفه او کچرته د پاره د عهد شي نو من یقول کې و بیا دا من کم منی من موصوله ځکه چې وړاندې نه معهود شونه تعبیر بیا د هغه بعض نه په موصول سره پکار نه او چې د وړاندې نه جنس شونه من یقول کې بیا تعبیر او 50 سره پکار دی په نګری شي سره نو په من موصوفه ری بیا پوښښ کنه نو د اول احتمال ذکر کړي واللام فيه للجنس لام پدې کې د چا د پاره دی د جنس د پاره دی ومن موصوفتن او دا کلمه دا من چې ذکر شوی دا نو دا من دا کم من دی دا من موصوفه دی ځکه دا د جنس سره خلګي اذ لا عهد ذکر وړاندې صاحت شته دی نه فکانه قال گویا کې دا څه ویلې شو ومن الناس ناس ومن الناس ناس او بعض د خلکو نه ناس ناس ومن الناس کې چې الف لام د جنس شي او دا من یقول کې دا من موصوفه شي خدا سي بشي و من الناس ناس زنه د خلکو نه سدي ناس و من الناس ناس ومن الناس ناسنا دا ترکیب ومن الناس خبر مقدم دی او دا ناسنا دا مبتدا مؤخره ده نو ومن الناس خبر مقدم او دا ناسنا دا مبتدا مؤخره ومن الناس ناسن په دې باندې معترض یو اعتراض کوي هغه دا چې و من الناس ناس د ناس نه ناس دي نو دا خو حمل د شعر په خپل نفس باندې بعضی د خلکو نه خلق دي بعضی د خلکو نه نو خدا د خلق د خلکو نه نو دا خو حمل اولی شان تخکاری لکه زیدون زیدون پرنګ حمل له دا خو حمل اولی دی او حمل اولی مفید د صفایدې نه دی نو دا خو بغیر څه پیدا حمل ښکاری الان کې حمل خو دې ته اتحاد المتغایرین ذهنن فی الخارج حمل دې ته وي چې دوو شیانو په مابین کې به ذهني تغایر او خارج کې به وحدتی لکه زید قائم په ذهن کې تغایر دی او په خارج کې زید هم دغه دی او قائم هم دغه کس دی نو دلته کې خو نو چې حمل چې بالکل تغایر هلته خو حمل صحیح نه زید فرسن چې بالکل وحدت یو هلته کې فائدہ نه لکه زیدون زیدون آی کې خو څه فائدہ نه وي نو لہذا دلته کې دا من الناس ناسن څنګه ذکر شو د دې سوال نه علما کرام ډېر جوابونه کړل خو یو جواب د دې سوال نه هغه دار چې دا ومن الناس ناسن ذکر ذکر شو کنه چې دا تعجبا دا خبره ذکر شو دا څنګه ذکر شو تعجبا خبره داسې ذکر شو کنه چې د خلکو کې چې کم برایانی دي کنه نو دغه برایانو ته چې سړی ګوري نو په کار دار چې د خلکو ته ناسمونه ویلې شي خو دغه ټول برایانو باوجود هم دې ته ویلې کیږي نه د خلکو کې چې کمې کمزوریانې دي او د خلکو کې چې کمې برایانې دي نو هغه برایانو ته چې څوک ګوري نو په کار دار چې د خلکو ته څه شی مونوي نه خو د دې ټولو خبرو باوجود هم دې ته څه ویل کېږي نو دا تعجب خبره ده چې د خلکو کې دومره زیات نقصانونه دی وړاندې دا خبرې تیرې شوې وړاندې دا خبرې تیرې شوې کنه چې دې کم نقصانونه کوي کنه او د دې ټولو خبرو باوجود هغه دې ته څه ویل کېږي ناس نو دا تعجب خبره ده ٹھیک شو جی دویم جواب دا دی کنه چې اصل کې دیو من الناس ناسن کې دا من الناس مقدم شی دی کنه په دې کې په دې کې تشویق دی مبتدا ته نو دا من الناس ناسون دا دواړه یو شی نه دی بیا خو حمله اولی راځي خو په دې تقدیم د خبر کې په مبتدا په دې کې تشویق د مبتدا ته په دې کې تشویق د چا لکه سړی وي و من المتکلمین د متکلمین نه دا خبره د چاغي وي صفات نه عین دی او نه غیر دی پوښښ کنه ومن المتکلمین دا خبره د متکلمینو نه منقوله ده ندما زین داسي لکه ثلاثه تسرق الدنيا بزینتها کنا مخکې دې کې کله خبر مقدمي آی کې تشویق چاته ما بعد مبتدا تا آی تور کې څه شي نو دلته کې تشویق دې دې تا من الناس زن د خلق ناس نه خلق تي نو دا تشویق ال المبتدا حواله سره ذکر شعر دوا درېمه دا ده چې دا تقدیم دلته کې د حصر دپاره دی ومن الناس ناس دلته حصر اضافي دی بعضې د خلکو نه ګورې هغه سړي دي او پیریان نه دي سړي دي او سره دي پیریان نه دي نو دا به د حصر اضافي دپاره شي دا به چا دپاره شي د حصر خو د اول جواب د ټولو نه غوره دی ومن الناس بعضې د خلکو نه ناس یقولون چې وایي او للعهد یا ومن الناس کې د الف لام د چا د پاره دي او المعود هم الذين كفروا او معهود د دین وړاندې دارخه الذين كفروا پوښښ کنه نو ان ومن الناس بعض د خلقنا الناس کې الف لام دا حدیث سوال الف لام یا حدیث خود وړاندې نه معهود غواړي آیا دلته کې وړاندې نه معهود ذکر شوی دی او معهود څوک ته الذين كفروا ومن موصوله او دا کلمه د من چې ذکر شوی دا من یقول کی دا کم من دی دا من موصوله دی من موصوله دا غی اطلاق خو په متعین شی باندې کیږي او کنه وی مراد په دې سره ابن ابی دی او دا غ سوق دی اصحاب دی او دا غی څه شی دی نور نوزرا فانهم زکدی د دې حیثیت نه فانهما زکدی دا اصل کې دفر چارا فانهم من حيث سرا دفر چارا سوال دا دفر چارا سوال دار کله چې الناس کې الف لام د چا د پاره شو د عهد د پاره شو امرات په دې سره کافران شو نو دا منافقانم د دغه خلکو بازي شو کنه دا هم دغه څه شو کنه او په دې باندې خو مهر نه دی لګېدلی نو څنګه په کافرانو کې داخل شو کافرانو باندې خو څه لګېدلی و جوابدار چې مراد منافقان هغه دي چې هغه داخل شيري په مختوم عليهم کې کنه لکه سم بكم وغيرها الى اخره الى اخره سوال باندې پوره ومن الناس نه مراد څوک واغستل شو الف لام دا د پاره دي او ماوت په څوک واغستل الذين كفروا نو سوال دار چې ومن الناس زن د خلکو نه دا ناس هغه ناس چې کما الذين كفروا هغه دي کنه نو هغه خلق مختوم عليهم هغه خلق خو څه شو کنه هغه خلق مختوم عليهم هاو دلته ومن الناس من يقول آمنا کې دا خو منافقان دي کنه ور بعض منافقان خو مختوم عليهم نه دي کنه دی خو بیا اسلام هم راوړی دی څنګه خو څه شی راوړل کنه نو چې اسلام هم راوړل نو دی په پاغي کې څنګه داخل شي خو مقتوم علیهم او دا خو مقتوم علیهم نه دی نو دی راځي جواب کوي فانهم د دې حیثیت نه چې دی په نفاق مضبوط ولاړلی نو دی داخل شو په عادت د پچا په عادت د کفارو کې چې هغه مقتوم علیهم نو جواب وشو چې منافقان داخل لې په مختوم علیهم کې اے دا داخل لې پچا کې ځکه د دې منافقانو نوم هغه منافقان مراد دي چې هغه اصرار په نفاق او الی اخره په نفاق باندې پاتې شي بیا هغه ته مراد دي نو هغه چې مراد دي نو هغه خلکم بیا په مختوم علیهم کې دا ان الذين كفروا سره شریک شریک د دې حیثیت نه سم مولا نفاق دي داخل شیر په عادت د کفارو کې چې هغه مختوم علی قلوبهم و اختصاصهم بزیادت زادوها غرض د شارح د پر سوال لا د پر سوال دار چې هر کله دی په ماقبل کې داخل شو نو بیا ټولې ډلې سو شوې دوا یو ډله څوک شو د مؤمنانو او دویمه ډله د چا سره کافرانو او دا منافقان دغه یو قسم او دغه یو نوع شو حالانکه موږ د تسلیس القسمت قائل یو حالانکه دلته کې تسلیس په قسمت کې رانغی بلکې دوه شو یو کافران شو بل څوک شو هغه مسلمانان شنو دی راغه جواب کې حاصل د جواب اداره چې دا چې کم درم قسم دی دا مونږ چې په ان الذين كفروا او هغه سره په حکم کې سره شریک کې چې مختوم علیهم دي دی خلکو کې یو زیادت دی دی خلکو کې څه شی دی کنه دا یو زیادت دی چې هغه زیادت په هغه مخ کې کافرانو کې هم نو یا په نور کافرانو کې پوه شو کنه هغه مقصد دا دی چې دا خو هغه خلق دي چې دی یوازې کفر هم نه دی کړی دا خلق دي چې دی خلکو خو یوازې سم نه دی کړی دی کفر هم کړل دی خلکو د کفر سره سره دی خلکو استهزاګان هم کړی دي دی خلکو مکر او خدار قسم کارونه دی خلکو کړل کنه فساد هم کړل پزمکه کې ډېر قسم کارونه کړل دی خلکو نو چې د خلکو ډیر قسم کارونه وکړه کنه نو بیا منګه ویلې شو چې دا بیا منګه ویلې شو چې دلته کې تسلیث دا قسمت ته یعنی په څو قسمه دي خلک په درې یو مؤمنان دي بل کافران دي او دریم دا منافقان دا وجر اختصاص ته خلکو نه بی زیادت په هغه زیادت چاغه دوکي استهزاء ازادوها علی الكفر ای زیات کړل په کفر لا بعد امکان نه کړی دخول تحت هذا الجنس لاندې د دغه جنس نه فإن الأجناس ذکا اجناس انما يتتنوع يتنوع بزيادات اجناس کې تنوع راځي په زیادتونو چې بیا پکې مختلف کیږي بیا ابعاد د دغه اجناس او ابعاد د دې اجناس ټیک ته چې په جنس کفر کې خودي دي خو په دې کې بیا یو داسې زیادت راغلی دی کنه چې دا یو ځان له قسم جوړ شوی دی چې یو ځان له څه شي جوړ شوی دی چې مختلف کیږي بیا په دې کې هغه ابعاد نه دي نو مخکې کفرو کنه نو کافرم بیا دوه نوعې دي یو هغه چې هغه په ظاهر باندې کفر کوي بس ختمه مجاهدین او دیم بیا قسم دي چې هغه منافقان دي نو ټیک ته چې تحت الجنس تحت جنس الكفر خدواړې دي خو د دې باوجود هم د دواړه ستې ځان ځان له قسمه دي ځان ځان لکه انسان او فرض دا دواړه نه وایي د حیوان او حیوان په دې دواړو کې سره شریک دي او دا انسان او حیوان څه شي دي یعنی انسان او فرس دا دواړه نوعین دي او حیوان په دې دواړو کې سره ولې ولې دا دواړه په خپل کو کې سره لري تباین کنه نو کافران ما عددي منافقان سره څه شي لري تباین نو بیا سنای تقسیم شو که سراسی شو درې مؤمنان کافران امنان ځکه اجناس دي کې تنوع راځي باغ زیادات سره چې پکې ابعاد بیا مختلف کی نو فعانا هذا بنا په دې باندې د آیات دا تقسیم شو د قسم ثانی د پاره دا تقسیم شو چا د پاره د قسم ثانی د پاره څه مطلب د آیات تقسیم شو د قسم ثانی یو مؤمنان دي کنه او یو نو کافران په دوه قسم دي یو هغه مجاهد دي او یو د منافقان دي یو څه شری نه تقسیم آیات تقسیم ثانی ذکر کو خو بیا هم ټول سو جوړ شو کنه درې یو مؤمنان شو ختم یو کافر دی نه بیا په دوه قسم شو یو دا مجاهر یو دا سی دا منافق